د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه لري کیږي او قیامت را نږدې کیږي په هغه اندازه باندې فتنې هم زیاتیږي نو په اوس زمانه کې ډول ډول فتنې ډول ډول ګناهونه بد عادتونه بد رواجونه په داسې زور سره روان دي چې بیخي د انسان فکر حق پک ورته حیران پاته سي چې د دې دومره بلا او فتنو او آفتونو او ګناهونو مخه څنګه ونیول سي او شیطان د خلکو پر فکرونو باندې داسې واکمني کړې ده داسې د ځان غلامان جوړ کړي دي چې خلکو ته هر څومره الهي احکام بیان سي بیا هم ډېر لږ تاثیر باندې کوي او هر څومره وعدونه چې ورته بیان سي او هر څومره د عذابو بیان چې ورته وسي بیا هم ډیر لږ تاثیر باندې کی ان تر دې کچیر د تفکلی او په محل کې یو ډیر ادنا او ساده سړی ګوتسندنه وکي او ورته وایي چې زه به تا دغه سپری نږدم حتما به سزا درکم نو دا سړی سره داسې تشویش ورسره یي وای نه ویل کیږي یو ډول نه یو ډول تکلیف او مشکل دا سړی ماته جوړولای سي او کچیر یو زورور سړی یو واکمن سړی سلادار سړی د تا اختار ورکړي چې زبتا ووجنم زبتا بندي کم تا ته به سزا درکم نو پر د باندې خوب خوراک حرام سي نه د شپې خوب ورځي نه پر خوراک باندې خوند اخستلای سي شپه ورځ سرګردانه لالهانده ګرځي شپه یو ځای کې ورځ بل ځای کې داسې فکر ورسره وي او دا چې یو داسې واکمن ذات حقیقي خدای چې دا ټول عالم د د په قدرت باندې چلیږي او د د په قدرت باندې روزل کیږي هغه د ته اختارونه ورکړي دي د عذابونو وعده ورسره کړي دي مګر دی بې پروا ګرځي مولانا صاحب رحمت الله علیه فرمایي وای د چا په زړه کې چې ایمان کامل وي کامل مؤمن د دې جرأت نس کولای چې کبیره ګناه وکړي د کامل مؤمن سره د دې همت نسته چې کبیره ګناه وکړي او ځکه دی دا وایي چې کبیره ګناه په بدله کې خو حتما عذاب سته نو زه کله د الله د عذاب طاقت لرم نو هیڅ کله د دې جرأت نه او حال دا چې د اوس زمانې خلک په کبر او په غرور په فخر سره ډول ډول ګناهونه کوي او هیڅ پروا هم نه لري داوا هم هم په زړه کې نه ورلوېږي چې ما ټوله شپه په لهو په لعب په ګناهونو تیر کړه د الله قهر او د الله عذاب به ما تر چې دا فکر لا هم نور تلويش او حال دا چې الله داسې قادر ذات چې دا ټول عالم په یو آن باندې چپاړه ولای چې دومره قدرت ورسره دی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رښتینې ژبه باندې و خلکو ته ډول ډول د عذابونو وعدې ورکړل سوي دي هغه څه عذابونه دي چې په دنیا کې انسانان چاته نسي ورکولی داسې عذابونه دي چې انسان د دې طاقت نه لري چې هغه عذابونه بیان کړي دومره ډېر عذابونه دي خو د دغه عذابونو خبر ده ته رسېدلی دي بیا هم بې پروا لاوباله بې فکره ګرځي فکر لا هم نه ورته ولاړېږي نو دا هغه د تشویش ځای دی هغه د طبیعت خرابی ځای دی هغه د زړه دردی او د زړه سواندی ځای دی او د دې ځای دی چې یو څوک د ځان سره په دې فکر کې سي چې دا دومره انسانان په ډول ډول ګناهونو او پتونو او بلاو باندې په داسې بې پروايي باندې اخته دي د دې اخر چاره یې څه دا فکر حتما چې د یو چا په زړه کې ایمان موجود وي دا ورته ولاړېږي خلکو ته ډول ډول معلوماتونه ورکول کیږي بیا هم پروا نه پکې په هر صورت په اوس زمانه کې نوي نوي ګناهونه راځي د دې پر ځای چې دا ګناهو مخه ونیول سي نور هم زیاتې شي یوه ډېره مهمه موضوع په اوس وخت کې د تصویر موضوع ده مسلمانان داسې د کمزورۍ حالت ته رسېدلي دي چې په مسلمانانو کې دومره همت او جرأت پیدا نه سو چې دا خپل اسلامي دین تر کفارو ورسي د کفارو کلیساو ته ورسی د کفارو ارګانونو او د دې د اجتماع ځایونو ته ورسی په دې باندې د خپل حقانی دین ومني د دې توان مسلمانانو نه دی پیدا کړی مسلمانان په دې نه دي توانېدلي چې خپل قرآن کریم د دنیا په هره ژبه باندې خلکو ته ورسي یو داسې کتاب چې الهي کتاب نه دی بلکې هغه الهي کتاب له منځه تللی دی خلکو د ځانه جوړ کړی دی هغه انجیل نه دی چې کم الله نازل کړی دی بلکې دا یوازې عیسویانو د ځانه جوړ کړی دی انجیل په څلور زره ژبو باندې په دنیا کې چلیږي خو قرآن تر اوسه پورې سلو ژبو ته ترجمه سوی دی دا د مسلمانانو کمزوري ده کفارو خپل باطل دین ناحق دین تر داسې اندازې رسولی دی چې خپلې عقیدې په مسلمانانو باندې منلې دي پر سرو سترګو باندې بلکې د دوی عقیدې په پیسو باندې رانیسي د دوی پر عقیدو باندې تاوانونه مصرفونه زحمتونه ګالي تر داسې اندازې پورې چې هغو خپلې عقیدې د مسلمانانو عبادت ځایونو مسجدونو ته لار استولې دي اوس که چیرې په مسجد کې خلک راوځي په سلو کسانو کې به د اویاو کسانو سره داسې تلیفونونه وي چې هغه به حرام عکس او ناروا تصویر اخلي تصویر اخیستل حرام جوړول حرام او ساتل حرام چې مسجد ته تصویر نه بلکې د تصویر اله راغلی ده مسجد ته هغه حرام شی راغلی دی چې هغه د زرهاو حرامو شیانو وسیله ده دا د کمزورۍ ځای دی او حال دا وای کم کسان چې په دنیا کې تصویرونه جوړوي عکسونه جوړوي دوی ته به د قیامت په ورځ باندې سخت عذاب د دغه تصویرونو په بدله کې ورکړل سي او دا به ورته وویل سي چې ای انسانانو تاسو په دنیا کې تصویرونه جوړول د زیروح شیانو ونیسي تاسو نو اوس روح هم پکښې باسي الله خالق د دې ټولو حیوانانو انسانانو بلکې د ټولو مخلوقاتو دا ټول مخلوقات یې پیدا کول چاته یې روح ورکاوه چاته یې نه ورکاوه د چا څخه یې روح ایستی د چا څخه یې نه ایستی ونیسي تاسو چې تصویرونه جوړول اوس نو روح هم پکښې باسي پر دې باندې به سخت عذابونه ورکول کېږي دا چې د الله جل جلاله کلام او د الله جل جلاله د رښتینی پیغمبر رښتینی ژبه د عذاب وعده تا ته درکې هغه داسې عذاب نه دی لکه د دنیا عذاب هغه داسې دوزخ نه دی لکه د دنیا اور بلکې د دوزخ عذاب دومره سخت دی وای که چیرې د دوزخ یو دوزخي راویستل سي د دنیا اور ته واچول سي د دنیا اور به دومره ورته هوسا او آرام وي چې د دنیا په اور کې به خوب وکړي دومره به هوسا سي د دې دنیا په اور کې د داسې عذابونو وعده رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته درکوي نو اوس دوی خبرې دي یا خو به تا عقیده نه لرې او که چیرې عقیده ولرې نو تا ته چې یو ادنا سړی اختار درکي او حال دا چې شو بد د الله د طرفه څخه دی ته دومرې ناارامه سې د شپې خوب نه کوې او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې مرګ او د داسې عذاب وعده درکړي چې هلته بیا مرګ نعمت بلل کېږي داسې عذابونه دي کافران او سخت ګمراهان به د قیامت په ورځ باندې زارۍ کوي وایي کاش کې موږ ته مرګ راسي کاش کې موږ ووژل سو د دې عذابونو څخه به خلاص هغه داسې عذاب دی چې مرګ ورته نعمت دی نه مرګ خو نو په دنیا کې هغه تر ټولو اشدترینه سزا ده تر هغه اشدترینه سزا په دنیا کې چې چاته ورکول کېږي هغه سزا به د دوزخ په عذاب کې نعمت بلل کېږي نو د داسې عذاب خبر درکې او د هغه څه باوجود ته په دلاوري باندې بیا هم عکسونه جوړوې تاسو وګورئ څومره ډېر کورونه سته چې په هغو کې عکسونه پراته دي تصویرونه پراته دي دغه عکسونه او تصویرونه چې په کور کې دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې کور ته د رحمت ملایکه نه راځي چې په هغه کور کې تصویر وي عکس وي او دا تصویرونه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حرام ګرځولي دي د عذابونو وعده یې کړې ده دا د یو ډېرې بدې بلا بنسټ دی او د یو ډیر بدی ګناه بنیاد دی ځکه په دنیا کې چې هر وخت شرک را مانځته سوی دی د شرک مبدا عکس جوړول دی انظور جوړول مجسمه جوړول دی د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام ترمنځ د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت نولس سوه کاله عمر و د حضرت نوح علیه السلام د قوم تر وخته پورې ټوله خلک پر یوه دین باندې روان وه حقیقي دین باندې روان وه د نوح علیه السلام قوم په بشریت کې لومړني کسان وه چې دوی د بت پرستی او د بوتانو جوړولو د الله سره د شریک نیولو بنیاد کښېښوی د نوح علیه السلام قوم چې دغه بنیاد ایښودی وجه هم تصویر جوړول انځور جوړول و هغه په دې ډول باندې چې دوی ورځ تر بلې بې دینه کېدل ورځ تر بلې د حقیقي دین څخه فاصله نیول نو دوی د ځانو سره دا فکر وکړي چې په موږ کې خوششه علما تېر سوي دي لوړ لوړ اولیاء تېر سوي دي غټ عابدین تېر سوي دي او موږ داسې بې پروایې بې دینه خلک یو راسي موږ به د دغه خپلو مخورو خلکو د خپلو بزرګانو مجسمې جوړې کو او په خپلو عبادت ځایونو کې به یې کښېږدو نو موږ چې کله دغه بزرګانو خلکو ته ګورو بره به حیا راته درېږي چې عبادت نه کوو موږ ته به شرم درېږي چې د دوی مجسمو ته ګورو دوی به را یادېږي د دوی د عکس او د تصویر څخه به موږ الهام اخلو او عبادت ته به توجه کوو نو دوی داسې وکړل په دې کې چې کم بزرګان خلک تېر سوي وه د الله دوستان تېر سوي وه د هغو مجسمې یې جوړې کړلې په خپلو معبدونو د عبادت په ځایونو کښې یې کښېښول هغو ته به یې کتل عبادت به یې کاوه د څه وخت د تېرېدو نه وروسته د دوی اولادونه چې پیدا سول هغو دا فکر وکړي چې دغه بوتان چې زموږ پلرونو په دا عبادت ځایونو کې ایښي وه دا ډېر بزرګان خلک وه ډېر لوړ خلک وه دا د الله سره شریکان دي دا زموږ پلرونو یوازې الله ته عبادت نه کاوه بلکې دې بت ته هم سجده کول ځکه دا نیکان خلک دي که نه نو زموږ پلرونو او نیکونو به دغه بوتان نه ایښولی نو دغه المسیان چې به یې پاته سول یا به یې زامن پاته سول هغو به دغه بوتان د الله سره شریکان ونیول بل نسل چې به راغلی هغو به بیخي خدایان بلل نو همدا وجه ده چې د شرک او د بتپرستۍ بنیاد د عکس جوړولو او د انځور جوړولو څخه کیږي تاسو وګورئ په ډیرو کورونو کې د بزرګانو عکسونه خلکو اخیستي په کورو کې ایشي وایي دا د پلانکي بابا عکس دی دا د پلانکي بابا پیر دی پلانکی بابا پیر دی دا یا عکس دی نو زه په کور کې ساتم د تبرک په وجه باندې په دې وجه باندې چې هغه یو بزرګ څوک دی نو زما په کور کې چې موجود وي نو دا به زما په کور کې برکت وي دا فکر شیطان ور اچولی دی شیطان خو که چیرې یو چا ته ووایې یو مسلمان ته ووایې چې راسه هندو سه راسه بت ته سجده وکړه راسه مشرک سه مسلمان یې نه ورسره مني وایي کله زه د اسلام دین پرېږدم مسلمان کله دا دا قبلوي چې زه د بت پرسته سم زه د هندو سم نو شیطان حلا ورته جوړوي حلا یې دا ده ده ته وایي وایي تو خو پېژنې پلانکی پیر هغه وایي و وایي د الله دوست دی وایي و وایي تو خو نو بېدینه یې نو راسه د ده عکس واخله په کور کې کښېږده د ده په وجه باندې به ستا په کور کې هم الله برکت واچي دا شیطان دا هیله او دا چل ور وښي دی هم دغسې وکړي کله چې عکس واخیستی په کور کې کښېښوئ او په کور کې نو دی احترام ورته لري کله چې دی ولاړی اولادونه تر هغه ډېر احترام ورته لري هغه بل نسل چې بیا پاتې سو هغه بیخي خدای ایر وي دغه د الله دوستان راننګوي او حال دا چې د الله څخه مرسته غوښتل پکار دي د دا عالمي نظام کنټرولونکي پالونکي روزونکي یوازې الله دی د الله سره هیڅوک شریک نشته الله د شرک څخه ډېر نفرت کوي دومره نفرت کوي چې الله فرمایي ان الله او ډیر نفرت د شریکانو څخه کی شریک چې یو څوک پیدا کوي د همکاري لپاره پیدا کوي د کومک لپاره پیدا کوي الله عزوجل داسې ذات دی چې د هیچا کومک او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري نو هر مسلمان چې کله مرسته غواړي د الله څخه به یې غواړي دا زموږ په ټولنه کې اوس لا داسې خلک پیدا سوي دي چې ولاړېږي وایي پلانکی بابا راورسېږي پلانکی بابا مدد داسې کلمات ویل دا شرکیه الفاظ دا کفارو کول دا مشرکانو کول دا د شیطان یوه حیله ده هغه سړی چې ته یادوې او خو د الله دوست دی یقیني خبره ده د الله اولیا حق دی الله په قرآن کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خبردار اوسئ اګا اوسئ د الله اولیا د حق دی د الله اولیا داسې کسان دي چې پر دوی باندې به ویره نه وي غم به نه وي باندې الله خپل اولیا ستایلي دي او یاد کړي یې دي اما الله خپل دوستان د ځانه سره شریکان نه جوړوي الله هیڅکله داسې نه کوي چې د دنیا د نظام چارې دي یا د انسانانو پیدا کولو مړ کولو د شر لرې کولو د غم لرې کول چې دا چې و انسانانو ته په لاس ورکړي هېڅ چا ته یې په لاس نه ورکړي الله د شریکانو څخه مستغني دی دا د شیطان لومه ده د شیطان هیله ده چې و خلکو ته یې جوړه کړې ده یو خو دا سلسله ده چې خلک د خدای د دوستانو یا د نیکو خلکو عکسونه اخلي په کورو کې ځړي او دا چې الله یې ایر دی د الله پر ځای باندې د بل چا نوم یادوي د هغه څخه مرسته غواړي دا بله لومه ده درېیمه بدبختي لا دا ده چې د عکسونه هر چیرې وي که چیرې ودونه کیږي هم دغه بت پرستی دي د هغه عکسونه اخیستل دي که یو میلمستیا وي هم د هغه عکس اخیستل دي دا بت پرستي دي ورځ تر بلې بازار دومرې ګرم سوی دي چې د هر چا سره پلنډې پلنډې عکسونه پراته دي دا څونه د بدبختۍ خبره ده او دا څومرې لویه ګناه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په کم کور کې چې تصویر وي په کم کور کې چې عکس وي هغه کور ته د الله عز وجل له لورې څخه د رحمت ملایکه نه راځي نو ستا د کور څخه چې د رحمت ملائکه بند وي او ته د الله جل جلاله په دشمنۍ کې د عکسونه اخیستي په خونو کې دې زړولي وي یا دې ساتلي وي او د الله د عذابونو پروا نه لرې او کله چې زحمت درته ورسیږي نو بیا دا وایې ای الله پر ما رحم وکې نو ستا د کور څخه د رحمت ملائکه بنده ده نو پر تا څنګه رحم راسي د رحمت لاره خو تا په خپله پر ځان باندې تړلې ده او د الله د مرستې لاره خو تا پر ځان باندې تړلې ده خپله د الله سره دښمني کوې او د الله سره د دوستۍ هیله لرې خپله د الله نافرماني کوې او د الله عز وجل څخه د دوستۍ غوښتنه کوې د رحم غوښتنه کوې د الله عز وجل چې څومره خدایي ده څومره قدرت دی هغه خو په دنیا کې نسي متصور کېدلی تاسو په دنیا کې پر کمزور شیانو کې یو فکر وکړي که چیرې د یو چا اولاد وي د پلار څخه نافرمانه جوړ سي داسې کارونه ترسره کړي چې د پلار یې نفرت ځینې کېږي د پلار سره دښمني اختیار کړي پلار دا زوی په کور کې نه پرېږدي حتما به یا اصلاح کېږي یا به یې د کوره څخه جلا کړي ویش به په لاس ورکوي کډه به په لاس ورکوي وایي ځه نو چې تا زما سره دښمني اختیار کړې ده نو زه هیڅکله خپله مرسته ستا سره نه کوم نه زما په سرا کې تا ته ځای در کوم نه زما ګټلې پیسې تا ته در کوم نه زه ستا سره مرسته کوم نو ځکه ته خو زما سره دښمني کوې نو دا چې ته د الله سره دښمني کوې دا د خپل زړه سره چې ته محاسبه وکړې څومره دښمني دې د الله سره کړې ده خپل لباس باندې نظر واچوه چې آیا د الله د دوستۍ لباس مې جوړ کړی دی که مې د الله د دشمنۍ او پر خپلو اعمالو باندې نظر واچوه چې ته د ورځې په خبرو کې څومره عبس خبرې کوې څومره درواغ وایه څومره غیبت کوې څومره دوکه کوې دا ټولې د الله دشمنۍ دي په خپلو خوراکه کې فکر وکړه آیا کله چې ته خوراک کوې تا د علیه السلام پر طریقه باندې کړې ده او دا خوراکه چې تا لاس ته راوړې ده د حلالې لارې دې راوړې ده او که دې د حرامې لارې راوړې ده او که دې په درواغو په دوکاو په چلو په چمبازي باندې لاس ته راوړې ده په قسمو دې لاس ته راوړې ده پر دې باندې فکر وکړه خپل عبادت ته متوجه سه پنځه وخت لمونځ لکه د لمانځه حق چې دی هغه ستا ادا کړی دی آیا چې الله عز وجل په شواروس کې تا ته څلروي ساعته عمر درکړی دی په دا څلور وی ساعت کې تا پرد و ساعتونه د الله د بندګۍ لپاره ایستلې دي شنو چې ته قاضي سي فیصله ستاسو چې ستا د الله سره دومره نافرمانی ده دومره بې پروايي ده او دومره د شیطان د غوښتنو مطابق ژوند کوي بیا به نو څه هیله د الله څخه لري الله فرمایي حدیث قدوسي کې راځي وایي زه هیڅکله پر مؤمن مسلمان باندې دوې بې پروايي نه جمع کوم که یو څوک په دنیا کې بې پروا ګرځېدی بې پروا ژوند یې کاوه څه چې زړه پر زړه ورتلل هغه یې کول څه چې د ده نفس په خوشحاله کېدی هغه یې کول د ده زړه د ده نفس او د ده شیطان که ده ته ول چې خوب که دی بېدېدی که نفس و شیطان ورته وویله چې سروز واوره ده اورېدی که نفس و شیطان ورته وویل چې ښه خوراک وکړه ده کاوه که نفس و شیطان ورته وویل چې فاحشو ښځو ته وګوره ده کتل که نفس و شیطان ورته وویل چې فلم وګوره ده کتل که نفس و شیطان ورته وویل چې راسه تلویزیون په کور کې کښېږده ده ایښوئ یعنې د شیطان و د نفس هر امر د پر سر او پر سترګو باندې قبلوئ دا بې پروا ژوند دی او الله چې هر امر ورته کاوه ده نه کاوه الله امر ورته کوي وایي سهار وختي جومات ته ولاړ سه د لمانځه حق ادا که دی نه کړي الله ورته وایي په خبرو کې درواغ مه وایه دی وایي د الله امر دی سروز مه اوره دی اوري الله ورته وایي وایي تصویر مه جوړوه په کور کې مه پرېږده دی وایي پرېږده مې الله وایي تلویزیون مه یږده په کور کې دی وایي یږده مې الله وایي دوکه د مسلمان سره مه کوه دی وایي کوم الله وی لباس پر داسې طریقه جوړ کړه لکه د رسول الله لباس دی ویا زه هغه نه کوم لکه د شیطان داسې لباس کوم اوس نو تاسو فکر وکړئ دغه کس نو تاسو څنګه قضاوت کوئ دا د شیطان دوست بولي که د الله دوست بولي دغه کارونه هر سړي ته معلومیږي هر سړی چې پر خپل زړه کې لږ فکر وکړي دا یوازې نارینه و ته نه بلکې ښځو ته هم دغه مصیبت پیښ دی ښځې هم په دغه غم کې اخته دي یوازې عذاب د نارینه و لپاره نسته بلکې د ښځو لپاره هم سته یوازې د الله امرونه د نارینه و لپاره نه دي بلکې د ښځو لپاره هم دي یوازې ګناهونه د نارینه و لپاره نسته بلکې د ښځو لپاره هم سته ښځې هم دغسې بې پروا ژوند کوي په ښځو کې خو بیا دومرې جهالت عام دی چې دا د اسلام احکام تش یو رواج ورته معلومېږي که چیرې د اسلام یو حکم ورته بیان سي وایي دا چا ویل خو ګرده ښځې دغسې کوي لکه زه چې کوم چې وایي دا یو رواج دی دا د اسلام په حقیقت او په حقانیت باندې بیخي پوه لا نه دی او د دغه د دوی د جهالت سره د دوی د کورنۍ غړي هم ټوله مسؤل دي دوی که هر څومره عبادت وکړي خو د دا ښځو په عذاب نیول کېږي عذاب ورکول کېږي هغه هم په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي تاسو وګورئ پر دا سړکانو باندې دغه لعنتیانې او دوزخیانې ښځې په خورورو باندې ګرځي دا تورو چادرۍ والا دا د شیطان په شکلونو چې ځانونه جوړ کړي دا خلک چې په ګناهو کې اخته کړي لعنت پر داسې ښځو سه لعنت پر داسې نارینه اوسه چې دا جامې ور جوړوي ښځې خو نو به بازار کې روزانه مزدوري نه کوي نه تجارت کوي نه کاروبار کوي خو د کور مالک ته دا جامه ورته راوړې جامه د دې لپاره خوښه کړې ده نو تا ته به هم عذاب درکول کېږي هغو ته هم عذاب ورکول کېږي نبی علیه السلام پر داسې ښځو باندې لعنت ویلی دی نبی علیه السلام داسې ښځو ته شرا کړې ده زموږ خلک چې کله یو نیک سړی وویني وایي دعا راته کوه او یو نیک سړی چې وویني ځان جنګوري وایي داسې نه چې شرا راته وکړي نو تا د الله غر کې تا ته خو علیه السلام په صلحاو شراوې کړي دي نو د علیه السلام شراب به ډېره غالب وي او که به د نورو انسانانو ده ملایکې تا ته شراب کي د الله سپېڅلی پیغمبر چې د ټوله بشریت هغه بهترین پیغمبر دی هغه تا ته شراب کي نو ته د هغه د شرابو پروا نه لرې او دومره بې پروا ژوند کوې نو الله وایي زه پر بنده باندې هېڅکله دوې بې پروایي نه جمع کوم په دنیا کې که ته داسې بې پروا ګرځېدلې په آخرت کې به په سختو عذابونو باندې اخته یې په آخرت کې به د سختو تکلیفونو سره اخته یې شل عذابونه شل بلاوې به درته متوجه په آخرت کې به نو بې پروا نه یې راکش به کړل سي او که چیرې یو سړی په دنیا کې بې پروا نه ګرځېدی د الله د عذابونو فکر ورسره و د الله د عذابونو ویره ورسره وه قدم پر قدم باندې د الله عزوجل د حکم منلو او هغه ته د غاړې ایښولو فکر ورسره و شیطان چې کم امرونه ورته کول هغه یې نه منل بلکې چې الله امرونه ورته کول هغه سې کوه داسې ژوند یې کاوه لکه صحابه و چې ژوند کاوه داسې ژوند یې کاوه لکه تابعین و چې ژوند کاوه هغو څومره پاک ژوند کاوه داسې صحابه موجود و چې الله عزوجل په دنیا کې د جنت زیری باندې کړی وو یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ابوبکر جنتی دی عمر جنتی دی عثمان جنتی دی علی جنتی دی مګر بیا هم دی د الله عزوجل څخه دومره بیریدل ابوبکر رضی الله عنه وخت باغ تراغلی په چغو چغو یې وژړل، وای کاشکې زه واښه وای، یو حیوان خوړلی وای، د الله عذاب خو به نه راته کتلی، سره د دې چې د جنت زیری بندې سوی و. یو وخت یو باغ ته راغلی و، کاشکې زه دغه سپی وای، عذاب او دوزخ خو به نه راته کتلی. هېڅکله نه بې پروا کېدل. کنې قانوني خو باید دا خلک بې پروا ګرځېدلی چې په دنیا کې ما ته د جنت زیری راکړل سوی دی. زما نو څه پروا سته مګر بیا هم دوی بې پروا نه اوسېدل شپه ورځ بې ژړل ابوبکر رضی الله عنه به پرش شپه په یوه سجده کې الله ته تېر کړل اوښکې به یې تویولې پرش شپه به یې په ولاړې کې تېره کړل الله ته به ولاړو داسې بې پروا ژوند یې نه کاوه سره د دې چې د جنت زیری باندې سوی و نو چا چې په دنیا کې بې پروا ژوند نه کړي هغه به په آخرت کې بې پروا وي دا حدیث قدوسی دی الله وای زه هیڅ کله پر بنده باندې بې بې پروايي نه جمع کوم په دنیا کې که بې پروا وې په آخرت کې به نه یې بې پروا عذابونو ته به راکچ کړل سي که چې په دنیا کې بې پروا ژوند نه کاوه په آخرت کې به بې پروا یې الله بیا په آخرت کې تا داسې نه جوړوي چې ته چې د عذابونو سره مخ سي دا یوه بله فتنه ده د دې فتنې دپاره دا د علماو خطاب ستاسو لپاره دا یو دعوت دی عملیت په تاسو اړه لري دا د الله او د هغه د رسول پیغام دی ستاسو د ګټې لپاره دی نو دغه ټولنه او دغه مسلمانان که ورځ تر بلې په دغسې بدبختۍ کې روان وي عذاب کرالی بیا ما او تا ټولو ته دا عذاب رسېږي نو لهذا زما ستا د ټولو دا وظیفه ده چې دغه خلک چې په دغه عذابونو باندې اخته وي په دغه ګناهونو باندې اخته وي ورسو زارۍ ورته وکړو خواست ورته وکړو التماس ځینې وکړو هیله ځینې وکړو او ورته وژاړو چې دغه عذاب دا ګناه پرېږده دا ستا دپاره هم مصیبت دی او ستا په وجه ما ته هم عذاب راځي او د شیطان د منګولو څخه یې خلاص نو دا یوازې لکه مخکې چې ما اشاره وکړل دغه یوه فتنه نه ده چې د تصویرونو فتنه ده چې دومره عامه سوې ده نه مسجدونه جن خلاص دي او نه هیڅ کور ځینې خلاص دي دومره دا فتنه عامه سوې ده نورې فتنې او بلاوې هم زموږ په خلکو کې راغلي دي چې شیطان په ډول ډول نومونو باندې راکښې ایستلي دي نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې دغه بلاوې او فتنې درک کړو، ویې پېژنو، حقیقي لاره تعقیب کړو، د شیطان د غلامۍ څخه ځان خلاص کړو، ازاد ژوند وکړو، یوازې غلامي که څوک کول غواړي د الله غلامي دې وکړي، د الله بندګي په دې ارزي، ځکه د الله بندګي داسې ده که چیرې نیک کار وکړي الله ثواب دله درکړي الله وایي که چیرې ته عبادت وکړې زه به دومره نعمتونه درکړم په دنیا کې هیڅ کله داسې بادار نه کړي چې غلام ته ووایي چې ته زما خدمت کوه زما اطاعت کوه زه به تا ته نعمتونه درکړم هغه وایي حتما به کوې که دې نه وکړي سزا درکوم که نو نو ستا وظیفه ده نو خو زما غلام یې زه دې بادار یم خامخا به کوې مګر د الله باداري داسې نه ده الله وایي ته خدمت کوه زه به بې شمېره او بې شمېره نعمتونه در درکوم که دې نه کاوه سرغړونه دې کول بیا به عذاب درکول کېږي نو الله عز وجل دې مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې صحیح لاره تعقیب او د الله رضایت خپل کو د شیطان د غلامۍ څخه ځان خلاص کو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین